ریاض الصالحین پنځم نمبر باب دی او حدیث دی شپږم نمبر 60 نمبر حدیث او باب دی 5 باب المراقبه مراقبه په معنی د ساتنې سره مراقبه دې ته وي چې هر انسان وي چې زما د سر د پاسه څوک ولاړ دی الله حاضر دی الله موجود دی غلا بنه کوي جواری به نه کوي خیانت به نه کوي زنا به نه کوي کله یو سړی دا خیال لای چې زما باندې الله اروح موجود دی رقیب دی نو چر واغلت کارونه کوي خو هغه زموږ دا کده نشته نو پدې کې د دې بیان کوي اول آیاتونه وروړي جامې خراب شي وي خولې په راغلي وي هغه داسې تر او تازه او لکه تاب د دې زینه اوس د باثروم نه وروته اوس خانه وروته بالکل لمبلی تاب وي دا صفاو ولا يعرفه منا احد او نه پیجان دل را زمنګ نه هچا او دا غزه خو زکنو چې چا پیجان دنا وقال وی وی او دا کناسیدل د متعلم دا د آداب نریخه چې دا نن سبا متعلم شاګرد بی ادب وي پوه اکثر د متعلم د آداب نه دادی د طالب العلم چې ډېر په ادب بکین او سوال وو کیږي دا تاسو کومه نو البا دا چل خې چې ګوره زه شاګرد مستا ته پوز نه کوم نو څنګه په ادب باندې دیو جن علماء لیکلي دي وجلس علی هيئه المتعلم دا سه کینا سه په طریقه د متعلم د پاره د ادب په سوال کې سم چې دا سره سوال کې وقال وی وی کیناس یا محمد صلی الله علیه وسلم اخبرنی عن الاسلام خبر را کما تا په بار د حقیقت د اسلام کې اسلام حقیقت سره فقال رسول الله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم الاسلام دا ځکه تاسو مې اوس جلګ ماته اسلام او ایمان منځ کې فرق وغایا څه خبره اسلام څه ته وي څه څه بینو سړی دې که خزا ها ته بوسو ته لګا اسلام و اسلام خود اسلام بابا نوم دی اسلام کاکا اسلام بابا ایمان خان بابا ایمان ایمان دا وایي نومونه دي نو ټول نو لومبه گواهی په اسلام کې رسلا ته توحید دا ته پوسو کا باز خلکو نه د دین کار کې د توحید نوم نالي د دین کار کې د شاد د توحید د سنتو د پیغمبر نوم نالي مونږ دې مونږ دې خیرات دې خو کې اخلاق کې او منځ دې زکات دې روزه دا او حج دې سوجو د اسلام پنځه بناګان دې ته اسلام وي دا به یادی ها اسلام ستوي حقیقت دې اسلام اسلام حقیقت توحید منلی پیغمبر منلی یو منس کولی زکات ور کولی روزه نیولی حج کولی قال دا سړی وی صدقت نبی علیہ السلام ته وی صدقت تا رشتیا وی او رشتیا دی دا سیدا څنګه چې وی تا فاجبنا له يسأله ويصدقه حضرت عمر رضی الله عنه من تعجب کو دا سړی د پاره چې دا سړی سوالم د پیغمبر پاک نه کوي او تصدیقم د پیغمبر پاک کوي عجیب خدا دی دا سوال دلالت کوي په دې خبره چې دې نه پويږي ځکه سوال کوي ځکه تاسو کوي او دا تصدیق ځکه کوي چې دې پوه دې د مخکنه او ماته معلومات دې څنګه چې دی وینو هم دغه سیدا عجیب خوده ته پوسم کوي او او دغه سیدا نو دا تپوسی نخا او دلیل په دې ده چې دې سره نا پوهه دې ځان پوهه کوي او او او دا تصدیق دلیل په دې چې دې پوهه دې منګه عجیب وګڼه دا خبره دره او عجیب درو قال نوې دا غسړي بیا فاخبرني فاخبرني ایمان په باره کې ستانه څوک ته پوسو کې چې حقیقت د ایمان سره نو چې ستا ایمان مفصل او ایمان مجمل یادي یاد دې کړه ایمان مجمل څنګه دی آمنتو بالله کما هوا باسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه او یقین ستا په قدر په اندازې د خیر د الله او د شر د الله اے چې الله تا ته شر رسېوا دا د الله د مخ کې نه دا فیصله کړې وا کالا ته خطا ته خیر رسینو امید دا الله مخ کې نه فیصله شوی وا اے کتاوان دی او کو فیدر وا دا الله ما ته مخ ته مقرر کړی بس حدیث تیر شو کنه او روجه به داسې نسی گویا کتب وی چې الله زما مخې ته ولاړ لې ما ته ګوري داسې عبادت پکې قران دې ذکر اسکا دې هر یو شوبه د عبادت په داسې کې گویا کې چې الله ما ته ګوري او زما مخې ته ولاړ لې نو چې تا ته استاد ګوري تا ته یو کس ګوري نو ته تحسینې وې لکه خیال دې ګوري د سبب یې کنه کته کته ګوري خوش چې استاد یې نه خپل خو دا موږ د سنه الله د سنه ګڼونو کمن الله ګڼل چې موږ باندې الله موجود دی ولی من خاف مقام ربی موږ غلط کار کړي نو یو دا فإن لم تكن هو یعنی یو معنا دا ده څنګه چې ته پوه نه نو دا رنګي ما ته پوه نشتا ما او تا په ناپوهي کې برابرۍ څنګه چې تا ته پوسو کو خو ناپوهه کنه نو زم دا سه ناپوهه ما پس کې په بار د علم د قیامت کې نه دې معنا خیال کوي مل مسو نه دې آکه چې ته پوس کولې شي اغنا او هغه وینځي سره چا نکاح وکړه او دا غي وینځي نه بچي پیدا شو نو دا هغه خزي چې کم اولاد پیدا شي هغه با بادشاہ وګرځي چې بادشاہ د قوم سردار وي مشر وي نو په دې خزبم مشرک راغي بچي اشاره چاته ده نافرمانی ته چې اولاد به د مور نافرمانه وګرځي اولاد به د پلار نافرمانه او د پلار د مور خبره منه مني ځکه چې هغه خو به بیا د مور خبره مني هغه به مالک وي هغه به مالک وي چې تا ده منو تماته خبره کې نو دا سه حال د قیامت د راتلو لوی نه خدادا چې بچی به نافرمان د چاو ګرځي د مشرانو د پلار او د مور خبره باندې مني یو دا ان تلد الامتو ربتها نور ایمان دی خو یو معنی دادا چې او بځګي وینځه خپل مولا غنې لرا او دوی منه حضراتو لون سوالشته نافرمان کته ته خبره کې نافرمانی شاګرد نافرمانه دی، بچی نافرمانه دی، ماتح نافرمانه دی، ښځه نافرمانه ده، تابعدار ډېر کمو خلکو کې تابعداري شته. بس که ته ورته خبره کوې زه سره وخاندې وي ته په کې چا راوستی نه نه وایي چې دا زما استاد دی دا مې پلار دی دا مې خاوند دی دا مې مالک دی دا مې افسر دی زه خو ما تحت یم پوه شئ که چېرې کله چا ما تحتي ومنله مسله حل خو څوک ما تحتي نه مني ارزلهم د قوم مشران با هغه مولاګن او ګرځي هغه د وینځي اولاد به وګرځي نو دا هم ذلیل دي خلق او مشران به ذلیل او ګرځي لکه حدیث کې راځي اذا اسد الامر الى غیر الی فانتظر الساعه کله چې د یو قوم هغه غریبانان به نور مالدار شي چې هغه بلس چته بنگلې جوړي هغه به پنځه چته بلډینګونه خېږي هغه دوره مالدار شي سنگي مرمر او ماربل او چرته په کورونو کې لګي دا د قیامت د راځولو یا نه خدا ادا موجود دي چې اوس کچا باندې نه کوي هغه غریبانان مخ خپل لیدلې دي خپل عاجزانانو غریبانانو هغه داسې حالت ته رسیدلې دي مونږ ولې دل وینو چې داسې کورونه داسې بیټکونه داسې ګاړي چې سړی او ته عقل هدا د قیامت راتلو نه خره کړ خو خو به چا د کوی وسنه کېده ورنګونه ډیګي او ټینکي او لس چتا پنځه چتا پر پس روان دي خېږي دا د قیامت نو نه خره ثم انطلق نبی علیہ السلام ته نخې د قیامت بیان کړي ثم انطلق بیا د سړی لال غیب شو مخه مخ د پیغمبر مخه ته ناستو سوال نه وکړو چې ایمان ستوي اسلام ستوي احسان ستوي د قیامت په کله راځي قیامت نه کیږي یو یو نبی علیہ السلام ته بیان حضرت عمر موږ ناستو دا چپ او دا سړی ته پوښتنه کوي پیغمبر جواب ورکړي اسوره صفا او زما مخه مانه چې چنې طالبي شاګردي نو هغه په صفای سره کینی لام بی با اور وخت بلام بی دی وړي کی چې بوی ته نږي کپلې به صفای ستا مخه ته مخه مخ ناشته چې نه پويږي په یو مسله تپوس بستانه کوي صفا به هم وی ځان به خسته کړي هم یې سیټ او خوشبوې په ځان لګولي دا خدا پروا نشته پوه شئ وای دا جبريل اتاکم راغله او تاسو ته يعلمکم امر دینکم چې اوخه تاسو ته کار د دین تاسو د دین کار تاسو ته هو دا پیغمبر پاک وې اے صحابه دا چراغه نو تاسو ته طالبګری طریقه هو دلا انا چې بوی د روانه صفائی سره به ګرځي بالکل صفا اروخ لمبل ار وخت او دس کول کا او دس ستا نور څه کار دی هر او دس مشته یو او دس وو کې په لس په شل منځونه کوي نه ار وخت او دس کا او دس دی به د پازه په او دس کوا ستا چې د طالب کار د بل ماضي سره شنو به علم سو کی او ار وخت د پاز دامنې سره او ار وخت پاکي او ار وخت په او دس کې ګرځي او ار وخت صفای چې ذهني صفای خلق هغه ته ګوري چې د خلکو شوق علم ته پیدا کیږي د خلکو شوق بچي علم ته وباسي نو چې تا ته ګورو ملک زما بچیش بیا باغه لری کمره دا طالبګری پینې کو زه به صفا ساتي جمعات به صفا ساتي بدن او جامع به صفا ساتي چې تا ته خلک ګوري او د خلکو شوق پیدا کیږي علم ته خپل اولاد هغه سی وباسي او چې تا ته ګوري او ته په بدالات وي مړه پړې ده سړي پوه شي کنه رواه مسلمون اوس وبډيري دي انت لذل امتو ربتها مانک اے سیدتها چوبه زیږي وینځه ربتها خپل مو سیدتها مولا غنا یعنی چې د خزې د وینځنا نو غلام نه چې کوم بچي پیدا شي نو هغه به داغه غلام ابا داغه وینځي سي مالک وګرځي مالک وګرځي ابو تا ډرونه کوي مور ته دا څه وکړه دا څه وکړه پلار ته به اړر کوي دا څه وکړه دا څه وکړه جی جی بالکل جی جی جی ځکه غلام دی او زوی مالک وګرځي نو سره دا مو او لوري مالک وګرځي بادشاہانه وګرځي او مور بو ته جی جی کوي بیا پلار بو ته جی جی کوي دا د قیامت راتلو نه خدای ها وماناو ان تکس ویلتا اسم د څوک زمانہ خبر نه دي ځان نه زینه که ځان نه یې نوم د الله نه یریګا که په باثروم او غسل خانه کې نوم د الله نه یریګا که په خوشا کمره کې ناشته ځان لا او ګناه ته شیطان لمسین او امد الله نه یریګا که دو کس یو ځای کې موجود او امد الله نه یریګا چې غلط کار نه ونشي خا اخلاق خرویه خلکو سره جوړوا بد اخلاقی مکوا کنزل مکوا غلط کارونو د خلکو سره د خلکو مکه مکوا دا سکارو کچته دا غزه نزی او خلک تا پس خفای واو ترمذی دا سنا چې بس هر وخت شونډک پوټ کړي بغض او حسد او کینه او په بد حالت او بس خل خفا ګن نه نه نه دا سه وقال حدیث حسن یو کلمه دا دا چې کله ته یو شی غواړې نو د چا نه غواړه فاسأل الله د الله نه غواړه مخلوق ته مو چې مال لس روپۍ راکا مال شل روپۍ راکا زما پلار نشتا زه یتیم پاتې شوی ما اسه ورته ما ته خوراک بندوبس مې نشتا د چيو بندوبس مې نشتا دا مواګین الله به دې یتیم کې الله به دې غریب کې الله به دې عجز کې الله به دې فاخوار او ذلیل او رسوا کې نه نه اچا نه سوال مکوا حکیم نے حزام حدیث کې راځي یو ځل نبی علیہ السلام ته یو شی ته وغوښته چراکا پیغمبر ورکو هغه ځای کې خلک وي خته دې پسې کوش شوي موږ ته ودی ویلې وې کنه موږ به راکړې هغه ویل نه ما د پیغمبر سره بیعت کړي چې زبد چانه دنیا کې سوال نکوما وې دا خو سو چاپ کوی نه د چاپ کم سوال نکوما سوال بد چانه کوم الله دې چې سمجي یو لسو پیدا کړی دا سره نشته په خوشالو کې رضا ساته اے خفارغه تکلیف در باندې نشتا خو بیا هم د شپې الله ته پاسېګا درځي د الله نه سوال کوا نو چې پراحت کې ته الله نه سوال کې الله خوشاله ساتي نو دا به الله په غم او په تکلیف کې خوشاله ساتي بس دا نه چې لږ تکلیف راغلی به چې یو چې مستی او مزید او دولت دی نو به الله په یاد نه دی اے اول به تکلیف راځي مصیبت به راځي الا به تا ته فراخي ملاويږي اے که علم دی وکړو سخت دی تیر کړي الا به تا ته دا میدان ملاويږي الا به راحتونو نیکي ملاويږي تدریسونه او بیانونه او کزان دی ونه کړهو نو دا سبب مصیبت سره بیا پوه شي